مصحف کې اولسم او بنزول کې دو پنځوستم باوان پس د سورته یونس نه نازل شوه داوود صورت مسائل اربعه سلور مسئله بیانې اوله مسله العبادت لله وحده عبادت خالص حق د الله دی دا په دې دویم آیات کې الله تعبدو الا الله دویم نفی د شیر فی العلم عالم الغیب الله دې بل څوک په غیب نه پوي پینځم آیات کې به بیان کی یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور درېمه مسله ترغیب فی التبلیغ بیان او تبلیغ به کول غواړي په دولسم آیات کې فلا لک تارکن بعض ما یوحى الیک وزائق بی صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جامعه ملک انما انت نذیر او څلورمه خبره تسلی مبلغ او پیغمبر ته نو په دې دولسم کې مدا او اولسم کې بمرایش تسلی پیغمبر افمن کان علی بیتم بینت من ربی و یتلو شاهد منه ومن قبلی کتاب موسی امام و رحمه دا سلور مسئله په دې صورت کې بیانای ربط او مناسبت مخکې صورت یونس کې مسله د توحید او نفی د شفاعت قهری پادلو سرا ثابت شوی بیان شوی نو دې صورت کې د دې د تبلیغ ترغیب ورکړي دا اوس بیانول غواړي یا مخکې صورت کې دلایل عقلیه او په توحید نو دلته دلایل نقلیه پیش کړي د انبیون دا داسې دی لکه کل عراف بعد الانعام سوره انعام کې دلیل عقلی او عراف کې نقلیه شو یا سوره یونس کې دلایل عقلیو نو دلتا نتیجه دا غ دلایل دا چې الله تعبدو الا الله د نتیجه وروت عبادت به خالص د الله یا مخ کی صورت کې 109 آیات کې دیزه پوره شو چې وفقنا للتوبه مثل قوم یونس توفیق د توبې را ته پشان د قوم یونس راکې ولا تحمل علينا ولا تحمل علينا ما حمل هود و یوسف هغه سه حالات سخر باندې مراولي کوم چې په هود علی السلام او یوسف علی السلام راغلي نو سوره هود او یوسف پورې اسمی ربطوش امتیازات او خصوصیات واقع د نوح علی السلام تفصیلا دلته ذکر ده عدم اغنا د الہ او مشرکین او دا په وخت د عذاب 101 عذاب په وخت کې د دې اله دوی له فائدہ نشي ورکو امر بالاستقامت دې صورت کې د استقامت امر دې په دې صورت ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار نمر بالاستقامت دی وجه نبی علیہ السلام فرمایلیو چې شیبتنی هود و اخواتها سورت هود او د دې په مثل سورتونو بډا کړم بار بار د استقامت خبره کوي دارنګ سورت بل خصوصیت دار ده مطالبه د منکرینو د لسو سورتونو د لس سورتونو دلته مطالبه ده بیاشی سور مفترایات لس سورتونه پیش حاصل د دې صورت سلور داوی وی هغه داوی مونږ خولې العبادت لله وحده دویم آیات کې نفی د شرف العلم په پنځم آیات کې ترغیب فی التبلیغ او تسلی دواړه دولسم آیات کې هاو د دې سلور وانو داوو خلاصہ 123 آیات کې 123 کې دا سلور وانه داوی په یو ځای ذکر کړی بس هغه خلاصه راځي ویلی یرجع الامر کله دا تسلی او فعبده العبادت لله وحده وتوکل علیه توکل علیه تبلیغ شو او په دې باندې صورت کې شپږ واقعات الله تعبد الا الله العبادت لله وحده باندې سلور واقعات دی نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام ای دغه د عبادت مسله کړې و واقعاتو کې برایشي بار بار بوي چې یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره ونفی د علم غیب باندې واقعا د ابراهیم مولود علی السلام عالم الغیب نو ابراهیم علی السلام لا او لوط علی السلام لا ملائک انساني شکل کې راغلي دي په جندلی نه دي عالم الغیب نو په ترغیب فی تبلیغ باندې او تسلی باندې په دواړو واقع د موسی علی السلام په دې طریقه دا صورت دا واقعات د سلورو داو سره لګي الف لام را حروف مقطعات الله د دې په معنا مقصد په خپل پوي کتاب نو حکمت آیاته ترغیب ده قران ته کتابونه هاذا کتابون دا کتاب دی احکمت آیاته چې محکم دي آیاتونه ده دي یعنی غیر منسوخ نسخ به کې ناراض ثم فصلت بیا تفصیل کړي شوی دی تفصیل شوی د مسائلو ملذن حکیم خبیر د طرف دا با حکمت او خبردار ذات او تفصیل پس شوه ده په دې مسله چې الله تعبدو الا الله دا الله تعبدو مفعول له ده د احکمت او فصلت د بار کتاب ده محکم دی آیاتونه تفصیل شوه ده ا تفصیل او احکام اداره چې الله تعبدو الا الله عبادت او بندگی با نکوي د الله نه سیوا د بل د یو الله عبادت او اننی لکم منه نذیر مبشیر دلته د قل یا محمد للناس اے محمد رسول الله سلام د خلکو ته وایا چې بشک زه چې ام تاسو د پاره د الله د طرف نه يرون کې او زیر ورکون کې وانستغفروا ربکم او د دې حکم در کوم چې بخنه غواړی د الله نه تو ثم توبو الیه بیا توبه واسه را وګرځي الله ته شرک مخ کې کړي نه نه توبه واس استغفار پجبا او توبو الیه توبه پزړه یمتعکم متان حسنا فائدہ بدر کی تاسو ته الله فائدہ خ علاج لم مسما تر نیټه معلومه پوره که توبه استغفار مو کو نو د عذاب نه بچ ويوتی کل ذی فضل فضلا او ور بکی هر خاوند د فضل ته فضله د داغه فضل او اجر نزی فضلن نورات توحید او ور بکی هر یو خاوند د توحید ته فضله اجر او بدله د دې توحید الله بوله ورک وین تولو کو وړیدل د الله د توحید یو نه من استغفار او توبه ونک نو فینی وتوه چې زه چې مخاف علیکم یریګم پتا سو عذاب یومن کبیر د عذاب دا غروزلوی د لوی روزي عذاب در باندې راشي الی الله الله تمرجعکم واپس کېدل ستاسو دي ناغه به تر حساب کوي او هو علا کل شین قدیر دا الله پاره او شی باندې قدرت والا دی الا انهم یثنون صدورهم دا نفی د علم غیب هم دا او دوی ته زجر ورک پیغمبر خو ورته نذیر بشیر دی چې اننی لکم منه نذیر و بشیر خو دین منی زدیان دي سکی پیغمبر دعوت کوي انذار او تبشیر کوي خو دوی سکی الا خبردار انهم بشک دوی چې دي یسنون صدورهم رنگ غاړي خپل سینې خپل سینې رنگ غاړي د قران نه قران نه سینه رنګخته ده قران ته سینا کولاو کړي نه او یا انو بشک دی چې دی اسنون صدورهم اړي خپلې سینې د دې قران نه صد بارا لیستفو منه دې د پاره چې ځان پټ کی ځان پټ کی د دې الله نه امنه امن الله ځان پټی د الله نه سینې اړی ځان پټی د الله نه څه مطلب چیرې سه بس مو خو امیانیو مو خو پس نه پویو دا کوي یا لیستغفو منه دې د پاره ځان لیستغفو دې د پاره لیستغفو منه چې ځان پټ کی د قران نه سینه اړی قران نه ځان پټول مقصد دی قران و نرم توحید ورن علا خبردار حين يستغشون ثيابهم کله چې دوی را اچي په ځانونو باندې خپل جامې جامې مراچي څه مطلب جامې راچول پزان صادر و غیره راواچ ځان پټ کی چې نه زه خو مونږ نه ویني یره د خو د مثلا صادر بستر پزان واچو دا کار کوي الله وی چې کلا سیناړی کلا ځان په کپړو کې پټي یعلمو نو الله پوهیږي ما یسرون په هغه څه باندې چې دوی یې پټوي، وما یعلنون او هغه چې دوی ښکاره کوي، انه بېشکه الله علیم پوه دی بذات الصدور په هغه رازونو د سینو، په خاوندانو د سینو، الله وایي زه ترې خبر یم. نو علم غیب الله را ثابت او نفي د علم غیب د غیر الله نه وشوه، یعلم ما یسرون وما یعلنون. وما من دابت فی الارض الا الله رزقها دا بل دلیل وای الله عالم الغیب هم دی نو الله رازق هم دی او کارساز هم دی ځکه دا دو بنیادی صفاتونو علم غیب او کارسازی نو چې یو ذکر شي بل وسره خامخا اکثر ذکر کوي د علم ذکر وشو نو د کارسازه ذکرم کوي وما من دابت نشته دی هیڅ جاندار فی الارض ځمکه کې الا علی الله مگر الله سره رزق او رزق د دې دی ویعلم پویږي الله مستقرها پزه دا اوسېدو پاتې کېدو د دې ومستودعها او پزه د امانت د دې د دې دابه دا جاندار چې سمره دي الله وی زی پیجن مستقرها زید آرام ومستودعها او زید امانت زید آرام مستقرها فی الحیات ومستودعها بعد الوفات دنیا کې چرته ژوند تیری ما ته زه معلوم ومستودعها دا مانس زه یعنی قبر به کمی د مرګ نه بعد ما ته معلوم کلن دا ټول فی کتاب مبین دا الله علم کی دی خکارا لوح محفوظ کیا دا الله پا تقدیر کتاب وهو الذی خلق السماوات والارض دلیل عقلی دی الله غزاد ته پیدا کړی دی اسمان او زمکه فی ستتی ایام پشپګو لمحو کې وکانا عرش وللما او او عرش د الله په وبو باندې کله چې کائنات نو جوړ په وبو باندې او یا کانا په خپل معنا او کله چې لا کائنات جوړ نو کائنات جوړ شونه بس اوس د ټولو اسمانونو د بره ده او یا کان د ثبوت په معنی دی ثبوت کان عرش علی الماء د عرش د الله علی الماء په انتها د نظر ما انتهای نظر یعنی په نظر ناراضی لره دی خو مې وته زکوې چې کله دا فاصله ډیره زیاته شي کنه او سړی دا سلری ګوري نو مخه د بزاسي وبو بخکار شي سړی ته چې نور څه بیا نخ کاری نو معنا مراد دغه انتهای نظر دی بس نو کله چې کان په معنا د ثبوت شي نو بیا به معنا مراد انتهای نظری او که کان په خپل معنی شي نو د کائنات جوړېدو نه مخکې خبره ده ليبلوکم خلق السماوات والارض صد پاره شي زمکه اسمانونه پیدا کړی صد پار لیبلوکم دې د پاره چې امتحانو کې پتا سو کې ازمایشو کې پتا سو ايوکم چې کم یو پتا سو کې احسن عملا خ عمل کوونګې ده الله ګوري خ عمل سوک لکه مخکې دیر شیو کیفا تعملون لننظر کیفا تعملون د عمل کیفیت هم ګورم دلته وی آسن عملا خ عمل سوک کئی ابن کثیر وی لم یقل اکثر عملا اکثر عملیو نوی ولی مقصود زیات عمل نه دی بلکې په عمل کې احسان دی احسن عمل او احسان فی العمل ستوي د شریعت مطابق احسان فی العمل د بارا ابن کثیر وای وای د دې احسان د بار دو شرط دی یو چې خالص لله دویم علی شریعت الرسول د پیغمبر د سنت شریعت مطابق او ای دې دواړو کې فمتا فقد احد هذه الشرطين نو بطل وحبطا دې دواړو شرطونو کې چې یو شرطم فقدان وشو نو بیا به عمل باطل او حبط دا دو بنیادی صفات دي ته وی احسن عمل اخلاص پکې او د سنت شریعت مطابق الله دغه ته ګوري ولئن قلت او کچرت وَإِن قُلْتَ إِنَّکُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ که ته ورته وایې چې تاسو به پورته کول شئ پس د مرګ نه قیامت کې نو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا نو وایي کافر، زجر ورکوي په انکار د قیامت، وایي دا کسان چې کفر یې کړی دی، إِنْ هَٰذَا نه دی دا بیان او دا خبره إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ مګر جادو ښکاره. ته وایې قیامت راځي دوباره به ژوندي کېږو نو دا به څه جادو مادو وي نو موږ یې نه منو. یا دا چې دا بیان یادې ان هاذا نه دا بیان الا سحر مبین مگر دروغ دی ښکارا تاسو دروغ وې دوباره باس نشته ولینا خرنانو ملازابا زجر دې کروست کوم د دوی نه عذاب سو وخت پورې الی امه معدوده سو وخت معلومه پورې نو ليقولن خامخا دی وی د انکار په طور، ما يحبسه، څه شي ايسار که دا عذاب، هلکه هغه عذاب دې راوله کنه ولې نه راځي، الا خبردار يوم ياتيهم کله چې راشي دوی ته دا عذاب بيا به ورته پته ولګي ليس مصروفا عنهم نه به وي اړول شوی بيا د دوی نه بچ کيږي به نه. وحاق بهم نازل بشي په دوی راګیر وکي دوی د عذاب ما هغه سکانو بیا استازیون چې دوی ور پورې ټوکی کولې د عذاب پورې ټوکی کوي خو الله وی زوی په عذاب کې گرفتار ک ولین ازغنا الانسان منا رحمه زجر بالشرک دا انسان شرک کوي ولین ازقنا که چرته موږ اوسکو ول انسان انسان مشرک تمنا د خپل طرفنا رحمتن س مهرباني صحت ورکی دولت ورکی ثم نزانا منه بیا واخلو دغه نعمت او رحمت ددنه الله ته بیا والی نو اینو بشکده لیوسن کفور خامخه نو ليقولن خامخا دی وی ذهب السيئات عني لاړل تکلیفونه زمانہ زما په تدبیر یا زما د خدایانو په کمال دا مې د خدایو داغه الہ کمالو یا زما خپل کمالو تدبیر مې وک او انه بشکره ده لفرحن ده خوشاله تکبر کوونکې او فخور فخر کوونکې ځان ستایونکې تکبرم کوي لاړ لګور کنه او فخور ځان ستای دا مې وګوره دا سه وکړه دا کمال مې وکړه دا منصوبه بندي مې ولاو په زید الله باندې دا نظر ځان ته خپل خدایانو ته نظر الا الذين صبروا الا په معنا د لاکه لیکن آکسان صبرو چې د دې مقابله کې صبر کړي تا ته وحی شوی دا غباز پریدی د دی په وینا دی وای خدا خدایان رد پکې مکو دا توحید پکې موای وزایکم بی صدرک او تنګیږي په دې بیان سره ستا سینا د سوجه چې ان یقولو دې در باندې اعتراضونه کوي ان یقولو دی وی لولا انزل علیه کنزون ولن نازلیږي په دې پیغمبر باندې خزانه او جامعه ملک او ولن نګرځي د سره فرشتہ به تور باډی ګارد ناراضی منه نګرځي انما انت منذر جواب دی وی خزانه ناراضی فرشتہ وسر نګرځي تا نه مطالبه کوي انما انت نذیر تو خو نذیر نذیر سره خزانو د فرشتو سوی مجدا وسره وګرځي دوی د دنیا په بادشاہ باندې پیغمبر قیاس کاو چې دنیا بادشاہانو سره دولتمنو سره خزانی وی او باډیګارد وسره ګرځي نه دا خو نذیر دی خزانو والا او باډي ګارډونو والا نه دی او الله والا لا کل شی وکیل پار یو شی باندې ذمہ دار ذمہ دار الله دی یعنی خزانه ورکول فرشتہ را لېګل د دې ذمہ داری د الله ده ام یقولون افترا زجر په انکار د کتاب کتاب هم نه مني آیا دوی وی دا قران ځان نه جوړ کړي دي قل ورتو فاتو بیا شی سورن راوړې پیش کې یو لس سورتونو مثلی د دې قران پشان مفتریات ځان نه جوړ شوی او ودو او ربل من استطاعتم سمره چې تاسو طاقتي من استطعتم راوبلئ هغه څوک چې ستاسو طاقت یې من دون الله د الله نه سوا ان کنتم صادقین که رښتینی یې خپل خدایان راوبلئ ای دا یو مشکل پیښ شوی دی دا د حل کی کنه ودو من استطاعتم یا من استطاعتم استطاعتم په معنا د شیتم ودو من شیتم راو بلې آسوک چې ستاسو خوخی په دې خدایانو کې من دون الله د الله نه سیوا ان کنتم صادقین کې رښتینی په دې خپل داوا کې چې دا قران مفترا ده نو زه تاسو خپل راو بلې او دغه سي جوړ کې فلم یستجیبوا لكم کچری دوی قبولتیا و نکړه ستاسو دا چیلنج قبول نک مقابله و نکړې شو نو بس فعلمو بیا خو پوه شي چې انما انزل بعلم الله نازل کړي شوی دا قران به علم الله دا الله د علم مطابق دا الله په علم نازل دی دا د الله کتاب دا الله په علم نازل شوی دی یا انزل به علم الله نازل دی به علم الله یعنی مشتمل دی دا الله په علم دا الله په علم مشتمل کتاب او مسله پکې دا ده چې وا الله اله الا هو دا د انزل دلان دی اے انما انزل بعلم الله او انما انزل به الله اله الا هو نو مقصد د قران معلوم شو داوا داوا د قران سره دا قران نازل له پدې مسله چې لا اله الا هو داوا د توحید فعل انتم مسلمون نو آیا تاسو غاړه خستون کیه د مسلې تغاړه کیده کن من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم زجر او تخفیف آسوک چې را دلې صرف د جون د دنیا په بدله د آخرت اے دنیا د آخرت په بدله کې غواړي عمل کړي دی خو چې ویره دنیا را ته ملو شي وزینتها او زینت د دې ژوند د دنیا ډیر مالونه او رزقونه او اولاد نو نو وفی لهم پورا ورکو دي تا مالهم بدله د عملونه دی فیا په دنیا کې چې کم مهنت کړي بدلو ملو شي وهم دی فیا په دې کې لا یبخسون تاوانیان نکړي شي دنیا کې به ول ورکم مزې چې دی غواړي خو دا ده چې اولئک الذین دا خلق دی لیس لهم فی الاخره چې نه وي دوی له په آخرت کې الا النار مګر اور صرف دنیا غواړي نو دنیا بشي خو آخرت بني وحبط ما صنعوا او برباد بشي هغه نیک عملونه چې دوی کړی دي فیها په دنیا کې وباطلن او باطل دی ما سکانو یعملون چې دي سکول دي چې سکول اغا باطل او برباد دي فی نفسه باطل او سچې کړي دي اجر او ثواب به ودنه ملاوي افمن قال انا علی بینه من ربه سلورم داوا تسلی پیغمبر افمن کان علی بینه من ربه دلته جزاء د دې به محذوف رو باسي افمن کان علی بینه من ربه کمن یرید الحیات الدنیا و زینتها التزیب و زینت والا تذکرہ وکړه کنه آیا غسوک چې په دلیل باندې د رب د طرفه دا دا چا پشان کې دی شي چې صرف د دنیا زیب و زینت مقصدی ندی برابر افمن کان آیا سوک چوی علا بینتین په دلیل باندې مې ربي د خپل رب د طرفه دلیل نه مراد دلیل عقلی دی عقلی دلایل وسره ویتلو شاهد منه او لګی دلی د سره شاهدم د الله د طرفنا شاهد نه مراد دلته قران نو دلیل وحیش دلیل وحی مسرشتا ومن قبلی کتاب موسی او د دین مخ کی کتاب د موسی علی السلام مو په دې مسله باندې نو دلیل نقلیش ومن قبلی کتاب موسی مخ کی د دین کتاب د موسی علی السلام اماما پیشوا و رحمه او رحمت د الله سبب د رحمت اولائک دا کسان یؤمنون به دی ایمان لري په کتاب یا الله و من یکفر به چا چې انکار کو پدی من الاحزاب د مختلف ډلو نه دا مختلف ډلې او قبایل نه مني نو فنار موعدو اور زید واده ده جهنم ته بزي فلا تکو فی مریت منه نه مخاطبه ته مکیګه په شک کې منه د الله نه د پیغمبر یا د قران نه یا د دی وعده نه ان الحق دا حق دا دا وعده یا دا قران مې رب کا طرف دربستانه ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو لا یمنون ایمان نه وروړي ومن ازلمو زجر بالشرک او تخویب سوګ د غټ ظالم افترا الله کذبا چې تړي په الله دروغ شرک کوي اولایک دا کسان یو رزون علی ربهم دیو پیش کولی شیخ خپل رب ته و یقول الاشهاد او وی بغواهان قیامت کې چې کوم گواهان الله پیش گواهان به وی ها اولای الذین دا خلق دې کذبوا علی ربهم چې دروغ وی په خپل رب نسبت د شرک الله تکو الا خبر دا لعنت الله لعنت د الله دی الظالمین په مشرکان دا سوق دي ظالمین الذين خلق د يسدون عن سبيل الله چې بنديږي د الله د لارې نه ويبغون ايوجا او لټي دل رکګلچ په شکوک شوبات سره شکوک شوبات خلکو زړونو کې اچ وهم دی بالاخره په اخرت باندې هم کافرون منکر دي نورای کدا کسان لم یکونو معجزین فی الارض دوی نه دي بچ کیدون کی د الله نه زمکه کې و ما کان لهم او نشته دوی لپاره من دون الله سوا د الله نه من اولیاء سوک مددگار یضاعف لهم العذاب دو چند بکړې شي دوی لپاره عذاب ولی دو چند یو خپل کفر شرک او نور خلک هم گمراه کول ما کانو یستیون سما دا ولی عذاب بولی زکه چې ما کانو نو دی دنیا کې یستیون سما چې طاقت لره دا اوریدو د قران د حق حق نه اوریدم وما کانو یبصرون نو دی لیدون کې د حق نه حق لیدنه اوریدو اولائک الذین لا خلق د خسرون فزهم چې تاوانیان کړی د خپل ځانونه په شرک وزلانهم او رک بشي د دوی نوس قیامت کې ماس هغه سکانو یفترونه چې دی جوړول اذان نا معبود معبودان باطلاو دارنګ شفاعه هغه کیسې کہانیانه شرکی ابتیریش مثال د مشرک او مؤمن تقابل پیش کړي مثل الفریقین مثال د دې دوه ډلو د مشرکین او موحدین کل اعمای ولسم پشان داغه ړونو کونده مشرک والبصیر والسمی او داغه لیدون کې اوریدون کې د موحد نو هل یسویانی مثلا آیا برابر دي دا دواړه په مثال کې ندي برابر فلا تذکرون ولی نسیت نه قبلوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دې زنه اوس دلایل عقلیه نقلیه شروع شي واقع د نوح علی السلام دا ولې داوي سره چې ال عبادت لله وحده الله تعبدوا الا الله نوح علی السلام الله په دې مسله را لېګلو ولقد ارسلنا نوحا یقینا را لېګلو موږ نوح علی السلام اله قوم خپل قوم ته او ته ویلی وی نیلکم نذیر مبین زستا زپاره يرون کې ښکارم او يرومم په دې مسله دعوت در کوم د دې مسلې چې الله تعبدو الا الله عبادت او بندگی بنه کوي سیوا د الله نه د بلچا او اینه بشکد چې مخاف یریګم علیکم بتا سبحانه عذاب یوم الیم د عذاب درځي درناک فقال الملأ الذين نوي غټانو سرمایدارو غټوا کسانو کفرو چې کفر کړو من قومه د قوم د نوح عليه السلام نه ما نراکمون نی نو تا الا بشرا مثلنا مګر بشر زمو غوندې یو اعتراض ته بشر یې دا چرته موله نورانی پیغمبر پکار او دویم وما نراک اتباک الا الا الذين هم ارازلنا او دویم مونږ نینو چې تابعداري کوي ستا مګر کسان هم ارازلنا چې هغه ذلیل او کمزوري دي په مونږ کې سپک خلک بادی الرای سرسری رای والا دی ډیره قلمنو خيار نه دی دا خو خلک څه خبره راشي غور کو فکر وکي اینا بعد غ دعوت قبول کی نو تا ولا دعوت ورکنه دی غور نه فکر او پته امن نه ایمان راوړ نو بادی الرای سرسری رای والا سوجو پویا ډیر نه لري وما نرا لکم درم اعتراض او نینو مونږ تعالی تعالی علینا پسان باندې من فضل سو فضیلت څه مطلب مال جیداد دی نشتا وس دستی نشت بل نظنکم بلکې مونږ ګمان کو بتا باندې کاذبین د درو جنونه قالا درې ترازونه وکړه په پیغمبر قالو ورته پیغمبر یا قوم زما قوم رايتم خبر راکې ماته ان كنت على بينتن کزه په صاف دلیل باندې مې ربي د خپل رب د طرف نه دلیل را سره واتانی رحمتا من عندي او را کړی ما ته نبوت د خپل طرف نه زه پیغمبر کړم دلیل را سره نو فهمیت علیکم نبیام پټ دې پتا سبانه دا حقیقت دې دلایل او دې حقیقت ته نه ګوره فهمیت علیکم پټ شوی دې پتا سبان دې دا زما رسالت او نبوت او چې پتا سو پټ دې نو زه هم بزور نشم مجبورولې انول زم کومه آیا په زور در باندې ومنم نشم منلې په زور وانتم لها کارهون په داسې حال کې چې تاسو بد غنئ تاسو زما دا دعوت نبوت بد غنئ نو په زور خو نشم منله زور خو زما کار نه دی زما خو کار دغه دعوت او دعوت می درک ويا قوم زما قوم لا سلکم علی مالا زنه غواړم تاسو نه پدې بیان باندې سمال اجر مزدوری ایواز ولی ان اجریا نه ده زما اجر مزدوری الا علی الله الله سره ده وما انا زنم بتارد الذین شړون کیا کسان لره امنو چی ایمان راوړی دی وګوره دی وی تا پسې کمزوري خلک دی شړل خو نه شم انم وشک دی ملاقات رب ملاقات و خپل رب سره کیږي نو که زه وشړم نو دا خو دا الله دربار ته ځی کنه او یاد دا چې دا مقربین د شاهی دربار دی دا الله د دربار خلق دی دا به ټیک د فقرا او غریبی خدا الله د دربار خلق دی زکا چې ایمان راوړنو مطلب دا چې الله ته خوخت ایمان وته نصیب ولکنی لیکن ز چې مراکم تاسینم قومن او قوم تجلون جاهلان تاسو ورته سپک وایه حالانکه د الله په نس مقرب و یا قوم زما قوم من ينصروني سوګ دې چې ما سره به امدادو کې من الله د الله نه ان ترتم کچره دې وشړم بیا به ما د الله نه سو خلاصې دا خو مخلص خلق افلا تذکرون ولی تاسو نصیحت نه قبلوي چې دا غټه غټه خبرې کوي ولا اقول لكم او زنویم تاو سره اندی چې ما سره خزائن الله خزانه د الله دی زکه دی ویلو چې مون تا ما نرا لکم علینا من فضل مال دولت د سر نشت نو دا داوی ما کله کړی چې سرمایه دارم ولا اقول لكم نویم تاو سچی اندی ما سره خزائن الله خزانه د الله دی ولا علم الغیب ونه پیغام په غیب ولا اقول او زدام نویم چې نی ملک ز فرشتم نام نویم فرشتنیم زه خو بشرم دی بشر کنه ما نراک الا بشرا مثلنا ولا اقول او نویم للذین فباردا کسانو کې تزدری اعینکم چې سپک دی سپک لګی تاسو په نظر کې تاسو نظر کې سپک لګی نو زه دا نویم چې لن یوتیهم الله خیره چې نه باور کوي الله دوی له ثواب او اجر ولې بنور غریب دین ولې د اجر مستحق نه دي الله والا عالم پویږي بما فی نفوس انفسهم چې کم د دې پزړو کې د اخلاص او اخلاص نه الله خبر ده په اخلاص ایمان راوړل او ان به شک زبا ایزن په دغه وخت کې لمن الظالمین ظالمان نشم ک دیو شړم قالو دی یا نوح عناد او زد د قوم نوح علی السلام قد جادلتنا تا مون سره جګړه وکړه دوی تیرازونه کول خیر ده چې د جواب ورکوي جګړه دی وکړه اوس هم وای دی با کفر شرک بدعت وای خو کته دا غي رد کې جواب کې وګوره بد اخلاق نو پیغمبر تم بیانو قد جادلتنا اینو علی السلام تا مون سره جګړه وکړه په اکثر ته جدالنا نو تا زیات کړه مون سره جګړه فاتنا نو راتلو کو است به ما تایدونا پاغ عذاب چې تمون یره یا تمون سره وعده کې ان کوم تمن صادقین کې درشتینو نه قالا جواب د پیغمبر انما یاتیکم بالله یقینا راتلب کوي په عذاب تاسو ته الله انشاء کو خوښی شي ومان تم بمعجزین نه به تاسو بچ کی دونکی زما لاس کې نه الله به راوړي ولا ينفعكم نصي او فائدہ نه در کوي تاسو زما خیر خوین ارتو کې اراده او کمان سحلکم چې تاسو خیر خوې ولټوم زکه تاسو خیر خوې لټوم نو همم نشم ان کان الله کو چرتا لا یرید اراده لري ایغویکم استاسو د گمراه استاسو د زد د وجه الله استاسو د زد د وجه تاسو گمراه کوي نو زه په دې نصیحت تاسو ته هدایت نشم کول یعنی چې ازلی بدبخت یې هو ربکم دا الله تاسو رب دی له ویله ترجمون دی الله ته ورګرځي جزاء او سزا وي ام یقولون افترا، آیا دوی وایي چې دا قرآن یې ځان نه جوړ کړی دی؟ یا خو دا ادخال الهي شو او نبي علیه السلام او مکې والا ته چې دی نو خطاب او دایي حالات ام یقولون افترا او یا هم د نوح علیه السلام یادوي ام یقولون آیا دوی وایي چې افتراه دی نوح علیه السلام دا مسله ځان نه جوړ کړې ده قل وای ورته پیغمبره ان افتریته نوح علیه السلام ته وی وته وایا یا نبی علیه السلام که مراد شي خطابي نو پیغمبر ته وی وته وایا که چرته ما افتریته ځان نه جوړ کړی فعلی اجرامی پما باندې د دې جرم او ګناه ده افعلی اجرامی یعنی اسم اجرامی فعلی اسم اجرامی په ما باندې ګناه زما د جرم ده وانا بریون او زه بیزار مما دا غسنه تجرمون چې تاسو کوم جرمونه کوي کچر تما دا کړي ځان نن وزا الله بر سره پويش خدا سينه ده ووه الی الی نوحن او وه وکړې شو نتیجه اوس د واقع د نوح علی السلام اخر د دې دواړو د جګړې نتیجه څه شو د قوم او د نوح علی السلام ووهی الی نوح وحی وشنو علی السلام ته چې انه شان دا دی لن یومن من قومه هرگز ایمان نروړي استاد قوم نه نور خلق بس الا من قد امن سیوا دا غنه چې ایمان راوړی دی نو فلا تبتئس تمغم جنکیګه مخ پکېګه بما پاسکانو یفلون چې دوی کوي دیر پورې خنداګانې منداګانې کوي پروا مساته اسې مخيري وخت الله به ونیسي او اسنه الفلکا جوړوه کشته بی آیوننا زمون د سترګو لا لاندې زمون په حفاظت و وحینا او زمون په وحی زمون په حکم کشته جوړک کشته جوړول نه دریاب شته نسین شته دیور بور خندا کوله ګوره مونږ نه ویلې ونه ده او یا کانا د استمرار پټ ته نو وکانا یسنع الفلک لګیا به چې جوړو بنو علی السلام کیشته وکله ما مر علیه هر کله چې به تیرې ده په دی نوح علی السلام باندې مالون یوړل من قومي د قومنا نو سخیرو منو خندا به کوله د پوره وګوره موږ سوي چې لیوانه دې ده کنه په خشکه وچه کې کشتهګانې جوړې دماغ خراب شوی نوذ بالله قال نو یو ته پیغمبر ان تسخروا منا که تاسو خندا مونږ پسې کوي نو فإنا بشکم هم نسخروا منکم تاسو پورې خندا وکړو کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو مونږ پورې کوي دا ورګه چې دا طوفان راشي کنه او مونږ دې کشته کې کینو تاسو تباشه بیا زمونږ نواری د خندا فسو وزر تعلمون چې پوی بشه چې من یاتیه چاله براشی عذاب من عذاب یخزی چې رسوا به کی د دنیا عذاب ويحل عليه او نازل بشي بد باندې عذاب مقیم عذاب همیشه یعنی مرګ د مرګ نه بعد غ عذاب حتا تر دې پورې ځا جا امرنا چراغ زمو حکم د عذاب عذاب حکم را وفارت تنور جوش او تنور تنور جوش وو مراد ته یاغه تنور دی د نوح علی السلام کور کې تنور د علامه خولې و عذاب بکل راځي سپت بلګي بس کله چې په تنور کې نم او و پیدا شي نو تنور کې وبني تنور کې اور لګي اگر و خوچی خو د اوبو د آثار ښکارا کېدل مطلب دا چې اوس مکرور وبو روباسي نو بس تاسو کېشته تخیچ وفارت تنور او یا فارت تنور کنایه د غضب الهی نه ده د غضب الهی نو فارت تنور جوش وی تنور د الله غضب او غصه جوش کې راشي او یا فارت تنور نه درې مطلب بخاری وی چې وجه الارض زمکه مراد وفارت تنور او جوش وی د زمکه دا سر د زمکه دا مخ د زمکه نو بر رواني شي راوتل نو بس پوشه دا اوس دا طوفان وخت د تباہ د سیلاب قلنا مونږ ورته وی احمل فیها اوخی جو په دې کشته کې من کلن دار شینه زوجین اسنین جوړې دو دوا دو جوړې دو شینه جوړه دوخی جو ځکه دوباره دنیا با آبادی واهلکا او خپل کورنۍ تابعدار مخی جو الا من سبق علیه القول سیوا دا غچانا چې سبق علیه القول چې مخکې نشوي د پدی باندې فیصله د عذاب دا غي نه سیوا ا خلق بنخیج تقدیر فیصله په شوی د عذاب نو ا خلق بنخیج ځانس یعنی کافر ومن امن یو اهلک خپل اهل خیجوا او دویم ومن امن او هغه سوکم چې ایمان راوړی دی د دې اهل نه علاوه اهل نه علاوه نور په دې قوم کې چا ایمان راوړی دی هغه خپل تابعدار د کوروال وما امن ما هو الا قليل خلک څومره ایمان یې راوړی وی ما آمن ما هو ایمان نو راوړی دی نوح علیه السلام سره الا قلیل مگر ډیر لګو خلکو لک کسانو سو کوئی چې اتیا دی اتیا کس دی مستدرک کې دا روایت دا اتیا راغلی دی خو لیکن دا دا چې سندن پای کې کلام دی او دا قران قلیل ویل دی نو دا خو اتیا کسان خو قلیل نه دا خو کثیر دی کثرت دی نو بهر حال الا قلیل قلیل لخلق بل ځکه قران کې وای کنه چې ایمان نور وړي الا ذریته صرف ذریته راوړي نو بس یو درې زامنی وینګیان دي دي او دغه اولاد دی د دوی او دا سی چرته دی قوم قبیله کې کس نیم دینو وقال اركبوا فيها بسم الله قال او پیغمبر خپل تابعدار ته وی نوح علی السلام وی اركبوا فيها خیجه دی کشته ته بسم الله پنوم د الله مجرها و مرساها روانه دل د دی دی او درې دل د دی په بسم الله روانیږي په بسم الله به ودریږي کله چې به روانو لوي بسم الله روان مش کله به درو لوي بسم الله نو بدره بس ده بریکو ان ربي بشک زما رب لغفور رحیم خامخا بخون کې مهربان دی وهیا دا کشته تجربه هم روانه و په دی باندې فی موجن پاغه چپو کې کل جبال پشان د غرونو غټ غټ چپې وي او دا پکې روانه و بچ وانا دا نوح आवाज کو نوح علی السلام ابن خپل زیتا وکانه فی مازلن او دیو په کناره د کشته کې کناره د کشته یا فی مازلن فی مازلن ان سفینه یا فی مازلن ان دینه یا په یو کناره کې د د دین نه د په دین کې نو وته وی یا بنی بچوړی ارکب معنا روخی جمون سره ولا تکم مال کافرین مکیګه د کافرانو سره یا خدا دا چې د علم الغیب نه ده د ته د زوی پته نه لګي چې دا هم منافق ده د وی جوړې دا به مؤمنینو راځه مونږ سره قال غوی ساوی لا جبلن زرد چې زبا لا عاصم اليوم نشته دی بچ کیدون کې نن اورز من امر الله دا الله دا عذاب او قهرنا الا مر رحمه سیوا دا غچانه چې الله پر رحم کړي دلته دا لا عاصمه مختلف توجیهات ډیر ګڼ درې سلور کوي یو دا دا چې لا عاصمه یوم من امر الله الا من رحمه دلتا دا رحم په معنا د رحیم دی لا عاصم اليوم من امر الله نشته د بچ کی دونګه نن ورځ د الله د قهر او غضب نه الا مر رحم الا رحیم نشته دی بچ کوونکی داسې بشي معنی لا عاصم اليوم نشته دی بچ کوونکی من امر الله دا الله د قهر عذابنا الا مر رحمه الا رحیم مگر رحیم ذات اب بچ کی یا عاصم په معنا د معصوم معصوم په معنا باندې لا عاصم اليوم نشته دی بچ کی دونکې عاصم په معنا د معصوم شو مخکې عاصم په خپل معنا وا او مر رحم په معنا د رحیم نشته ده لا عاصم نشته ده عاصم عاصم اليوم من امر الله الا مر رحم نشته ده بچ کون کې نن روز د الله د عذاب نه مگر د رحیم ذات ته بچ کون کې هم ده او یا لعاصم عاصم په معنا معصوم نشته دی بچ کی دون کې نن ورځ من امر الله د الله د قهر او عذاب نه الا من رحمه مگر هغه څوک به بچی چې الله پر رحم کړي او دا سينور توجيهات هم دي وحال بينهم الموج او راغه د دې منس کې چپا بس چپراله نو پکانا شو دا زوی من المغرقین د غرق شونه وقیل یا ارض بلی ما کی وایا سماقلی وغیز الما دا بعد از غرق د کافر غرق دون بعد طوفان چې خلق تبا کړل نو وقیل او ویل شو زمکه ته یا ارضو ای زمکه ابلعی ما کی راکاګه خپل وبده خپل اوبه راکه ځکه سطح سمندر نه اوبه چته شي واپس یې سطح سمندر ته لاړ شي ویا سما ویا اسمان عقلی بند کوبه وغیز الماء نو کمی شوی وبه وقضی الامر او فیصله شو داغه الله غا حکم واستوت او برابر شو دا کشته ال الجودی جودی غربان دی دا یو غر دی کوهستان ارارات وتوی دا ترکی وغیره ارمینیا نبره دغلتا د غرونو سلسله ده نو وسوت الجودی برابر شو دا کشته په جودی غر وقیلا اویل شو به تور عبرت بعد للقوم الظالمین لعنت او تبعی هلاکت دی قوم ظالمانو را ونا دانو هو نو आवाज کونو علی السلام فریاد کونو علی السلام رب خپل رب ته فقال وی رب زما ربا ان ابنی من اهلی زما د ازوی خو زما د اهل او کورنۍ نو او تا ویلو چې ستا اهل به بچکم وای نه واده کل حق او ستا واده رښتینی دوان ته احکم الحاکمین او ته ډیر خه فیصله کوونکې د فیصله کوونکو نه ستا په فیصله مې اعتراض نشته خو دا زوی زما اهل نو څنګه بچ نشو قالا زکه ده عالم الغیب نه دی او زه منافق دی نو زکه دا وای ورنه کده ته پته و چې رښتیا کافر دی بیا خو نه وای هغه مخکې ویلو چې وتویل الا من سبق عليه القول کافر بنه خيږي او نه بچکی نو د علم نشته عالم الغیب نه دی زه منافق دی قال نو نو علی السلام قال وی تعالی یا نوح ان علی السلام انه دا زوی دی لیس من اهلک دا استاد تابعدار بچو اهل ننو تابعدار ننو یا د ناجی اهل ننو نزدک تباش وجدا انه عمل د خاوند عمل غیر صالح غیر صالحو د خاوند عملو نه نیک یعنی نیک عمل کوونکې نو نو فلا تسالنی ته تپوس م کومانه ما دا غسباره کې لیس لکبی علم چې نه تعالی را پای باندې علم یقیني تا ته علم یقیني نو تاوی جوړی دا زما مرګره ده او اینې بشکزه چې ما ایزو کا زواس کوم تا ته من کوم تا ان تکونه چنده کې نشمنل جاهلین دنا پویونه آینده کې د ناپویونه نشي قال وی پیغمبر رب زما ربا انی بشکد چې اعوذ بکا پنا واړم ستانه نه سرکا چې تا نه آینده کې سوال وکم ما دا غسلې صلیب علم چې نیمال دا غیبان علم پترا تنوا او ځکه چې کم سوال شوه دی پنا پوهه نو الا تغفیر لی که بخنهونه کې راته وترحمنی رحم را باندې ونه کې دا نه بیا انسانیت آباد شو او بیا ورستو بیا دقه سي نور ډلې پیدا کیږي و عمومن او سړلې وي بیا با شرک کوي بيدینی وکي سنمت هم زره چې فائدہ بوله ورکم دنیا کې سمیا سم یمسهم من عذاب الیم بیا ورسوم دیتا خپل طرف نه عذاب درناک نو تلک من انباء الغیب دا اوس نقطه د رسالت د نبی علی السلام ادخال الهی وګوره دا زاړه واقعات تا بیان کړل نو دا د وحی نه بغیر ممکن نه کن نو چې تا بیان کړل او د زړو زمانه واقعات دي نو دا دلیل دی چې تا ته وحی شوی دا او چې یا ته وحی او چې پیغمبري تلک من انباء الغیب دا اخبار د غیب دي نو هی هی لیک چې وਹੀ مونږ کو د دې تا تا او چې کله د غیب وਹੀ وشي نو بیا وਹੀ غیب پاتې نه شو بیا خو انباء الغیب شو خبر ده وما كنت تعلمها تنه پوی دې پدې انت تو ولا قومک نسا قوم الا من قبل هذا من قبل هذا د دین مخ کې خو تا ته مونږ وحی وکړه نو ته خبر شې واقعاتو نه نو اوس فصبر صبر کوا صبر څه مطلب نبی شوې نو چې اوس بیان د نبوت کې نو تکلیف برازي نو فصبر صبر کوا ان العاقبت یقینا بهتر انجام او کامیابی للمتقین متقیان صبرنا کولا و الی عاد نخام هودا دیم دلیل نقلی واقع د هود علی السلام په اوله داوا عبادت خالص د یو الله حق دی او لګلې مونږه عادیانو ته خاهم یو د دین هود او هود علی السلام هغه ویلې زما قوم عبادت بندگی خاص کې الله لا نشته زکه نشته تاسو لپاره سیوا د الله نه الہن من الہن غیرو حاجت روا بل ان انتم نیت تاسو الا مفترون مگر ځان نه جوړون کیه ځان نه شر جوړ کړي دي اندادم نیولې دي او یا قوم زما قوم لا اسالکم نه غواړم تاسو نه علی په دې باندې اجر اس اجر مزدوری ان اجر نه دی اجر زما الا للذي مگر پاغه ذات فطرنی چیزې پیدا کړم افلا تعقلون ولید عقل نه کار نه له و یا قوم زما روم قوم استغفروا ربکم استغفار وای خپل ربنا توبه واسه خپل رب ته استغفار دا پخلی ثم توبی له بیا راو ګرځي الله تا الله تعالی راو ګرځي د زړنا یورسل السما د دې استغفار توحید منلو فائدې بدای چې یورسل السما راو بوري پتا سبانه با راو بوري باران علیکم پتا سو مدرارا مدرارا پرله پسې یا مدرارا بی ضرره ویزدکم او زیاد به کی تاسو قوتا په قوت کې لا قوتکم سره داغه مخکینی قوت مال اولاد بل ډیر درک ولا تتولوا مجرمین مگر زه مجرمان مشرکان قالو دیو یهود و یهود علیہ السلام ما جیتنا تارات لنی کړي مونږ ته ببینتن پس دلیل دلیل د سره نشته انکار د بینات و ما نحنو بتاریکی او نیو مونږ پر خصون کې الی حتنا خپل خدایانو لان قول کستا پوینا و ما نحنو او نیو مونږ لکه به مؤمن پتا یقین کوونکی پتا می یقین نه دی چې ته پیغمبره او ان نقول نور څه نه وایو دا وایو ان نقول نور څه نه وایو الا مگر دا چې تراک بعض الهاتنا بیسو رسیدلې ده تا تا بعض الهاتنا زمون بعض خدایان بیسوین په تکلیف ته زمون د خدایانو پسې بده رد وې نو دا ته زمون د خدایانو آزار والے لیونه شوه یا دویمه معنا چې ان نقول مونږ بل سره وایو الا مگر دا خبره کو چې ترا کباز الہتنا درو برسی تا تا بازی زمو خدایان بسوین په تکلیف دا مسلې مکوا زمو خدایانو پکاوي مکوا چې دوی نشي کوله ورنا زمو خدایان بالا ټکر در کی کټ بدر باندې واړي لیونی بدی کی او اعتراکا دا عرب وی اعترانی دا کله وی کله چې سړی لیونی شي لیونی کړم لیونی شم نو نور سنوایو خدا وی چې لا ترا کباز الیاتنا بیسو زمو خدایان بدی لیونی کی دا سی خبره مکه قالا وی ورته پیغمبر نی بشکزه چې اشهد الله گوا کوم الله و شهدو تاسو هم گوا سه چې انی بریون ز بیزار مې ما دا غسنه تو شکون چې تاسو الله سره شریکوي مين دونی دا الله نه سیوا ز پای باندې عقیده ایمان نه لرم پکې دونی او تدبیر جوړ کې زما خلاف زما د مر جميعا ټول سملا تنذرون بیا را مهلت مرا کوي ولی زکه انی توکلت علی الله بروسه اعتماد مې په الله ربي و ربکم زمام رب د استاسم اما من دابتن نشته دې سیو جاندار الا هو اخذ بناسیه ناسیتها مگر د الله نیون کې دغه د تندینه څه مطلب یعنی دا کنایه ده د الله د قبضه قدرت نه دا ټول هرڅه د الله په قبضه قدرت کې تاسو وایئ چې زموږ خدایان به تا ضرر ورسوي، نو د هر څه خو د الله قبضه، قدرت، کې دي، نو د الله د ارادې نه بغیر نقصان رسولی نه شي. ان ربي بېشکه زما رب علی صراط مستقیم په لاره نېغه باندې دی، نېغه لاره مطلب یعنی کومه خبره چې کوي هغه صحیح ده، دعوت د توحید ورکوي دا صراط مستقیم، فإن تولوا که چېرته واوړېدی. فقد ابلغتکم نو یقینا ما خو درته رسولي دي ما هغه ارسلت به الیکم چې رالېږلی شوی یم په هغې تاسو ته ما خپل پیغام ورس او یستخلف ربي قوما او که تاسو خلاف کوئ تاسو به تباه کړي او رابولي زما رب یو قوم غیرکم ستاسو نه سېوا نور به راولي لا تضرونه شیئا تاسو نقصان نه شئ رسولی په دې خپل شرک سره الله ته او د الله دین ته هېڅ ان ربي بېشکه زما رب علی کل شیء حفیظ پر یو شی باندې نگهبان او ساتون کړي ولما جاء امرنا په انکار عذاب راغی هر کله چې راغی زمو حکم د عذاب نجینا هودا نجات ورکمو هود علی السلام توا کسانو ته چې ایمان راوړې د سره برحمت مننا په خپل مهربانه ونجیناهم او بچ کړو موږ دی من عذاب غلیظ دا عذاب سخنه وتلک عادن نو دا عادیان دی تلک عاد اشاره ده هغه ماحودی ذهنی ته کنه چې ذهن کې پروت نو تلک عاد او تلک مؤنث راوړه حالانکه عاد خو مذکر ده دا مؤنث په تعویل د قبیلتون کنه قبیله وتلک عاد دا د عادیانو قبیله جهدوا بیاات ربهم دوی انکار کړو دا دلایل د خپل ربنا د توحید دلایل پیښو واسو رسولونا فرمانی د انبیو کړي وا د یو پیغمبر مخ خلاف دا د ټولو نه ځکه رسول وي حالانکه دوی د یو پیغمبر خلاف کړي او تبو امر کل جبار او دوی روان شیو په فیصله او خبره د هر جبار عنید سخت سرکش جبار جبار زور ور او عنید زدی نادی جبار هغه چاته وای ساخ چې د هیڅ چا قانون په ځان نه مني دای جبار بس خدایم نه منم لکه دهری او دارنګ عنید زدی وی چې د الله غ قانون سره ضد کوي لکه مشرک نو هر قسمه جبار دغه منکر خدا او عنید مشرک په خبره پس روان شو وود بیو فی هذه دنیا نو ورپسې شو په دې دنیا کې ملانت اللعنت تباش و یوم القیامت پرز د قیامت بمی لعنت عذاب علا خبردار ان عادن یقینا عادیان کفر کفر کړه ربم د خپل رب د توحید نه الا خبردار بعدن هلاکت دی ویلی عاد عادیانو لقوم یهود چې قوم د هود علیہ السلام ویلا سمود اخاهم صالحا دریم دلیل نقلی صالح علیہ السلام دام پاوله داوا دیم په خالص عبادت باندې راغلو قوم ته دا مسله بیان کړي وا را لګل مونږ سمودیانو ته خاهم ایو د دوینه صالح چې صالح علیہ السلام قال غم ویلو یا قوم زما قوم عبد الله بندگی خاص کې الله لما لكم زکه چې نشته تاسو د پاره من الہن حاجت روا غیرو د الله نه سیوا بل هو انشاکم د الله پیدا کړی من الارض د زمکنا واستعمرکم او آباد کړی فیا په دې زمکه کې نو فاستغفروه بخنه غواړی د الله نه سمتو ویلې بیا راو ګرځي الله تا پجب استغفار د زړه توبه ان ربی بشک زما رب قریب مجیب قریب نږدې ده نو توبه توبه قبلې قریب مجیب نږدې ده او توبه قبلونګې ده قالو دیو یا صالحو انا د قوم اے صالح علیہ السلام قد كنت فینا ته وې په مونږ کې مرجوا ستا نه زمونږ امید و، قبل هذا د دې نه مخکې، ته به غټ شې زمونږ د قام قبیلې په کار به راشې نه خو ته زمونږ خلاف شې مرجوا امید ستا نه. یا مرجوا په معنا شرارتي هم راځي. ته وې په مونږ کې مخکې نه شرار اې ته مخکې نه معلوم وې قبل هذا اتنهانا اې ته مونږ منې کې ان نعبدا چې مونږ عبادت او بندګي وکي ما داغه چا یا بدو اباونا چې عبادت کو زمو مشرانو یا ما پاغه طریقه چې عبادت کو زمو مشرانو عیننا بشکم غلفی شکین خامخا په شک کې یو مما، د هغې مسئلې د توحید نه تدعون الیه چې ته مونږ هغې ته رابلې، شک کې یو خو مریب په پوخ شک کې یو، مریب پوخ شک. قال ده ورته ووی، یا قوم ای زما قومه ارایتم خبر راکړئ ان کنت علی بینة من ربی که زه په دلیل یم د رب د طرف نه وآتانی منه رحمة او راکړي الله ما ماته د خپل طرف نه رحمة نبوت نو فمن ینصرنی سوک دی چې امداد بو کی ما سره من الله د الله نه نه سیدو کو نه فرمانی وکم توحید او پیغام اون رسوم فما تزيدونني تاسو نه زیاتوي مال غیر تخسیر سیوا د تاوان نه بل سه په دې مشوره خو تاسو مالا نقصان زیاتوي چې دا مسله مو بیانوا ويا قومه زما قومه حازینا قت الله د او خدای الله د لکم آیا تاسو د پاره نه فزروها دا پرې د تاکل خوراک کیفی ارز الله د الله زمکه کې ولا تمسوا او مر سوی دی ته بیسوین تکلیف فیاخذکم ورنه او بنی سی تاسو لر عذاب قریب عذاب نږدې فورا معجزه وا بس دی تنگ شونو فاقروها اورګه د ډیری بس کی او کیرا لبن کړي فاقروها نو زخمی کړه دوی دوخه لاس پته پرېک فقال وی وی تو الله وتتمتو یا پیغمبر ورته وی دا الله په حکم تمتو فائدہ والے فی دیارکم په خپل کورونو کې سلاست ایام درې ورځې د کلو کې اوسه نور عذاب را روان دي ذالک وعدون دا وعده د غیر مکذوب نه د دروغ جنا اوی پروا نه ساته مړوي اسې غپلګي فلما جاء امرنا هر کله چې راغې زمو حکم د عذاب نه جنا صالحا نجات امر که صالح علیہ السلام ته واکسانو ته چې ایمان وروړو د سره برحمت مننا په خپل مهربانه ومن خزي یوم اذن او بچم کړه دا رسوای ده د غیر وزنا ان ربک بشک سرب هو القوی العزیز ا دې ډیر طاقت والا او زوره ور طاقت والا د عذاب ورکول شي عزیز زورور د بچکولم شي واخذ الذين ظلموا الصيحه اونی وا کسان لره چې شرک کړو صيحتو چغه جبريل به چغه والا فاسبهو ګرځیدل فی دیارهم په خپل کورونه کې جاسمین پړمخه پراته او فانو کعلم یغنو فیها فانی شو گویا کې ته دی وخت نو تر کړي پدې کلو کې الا خبردار ان سمود سمودیان چې کفر ربهم کفر کړو د خپل رب د توحید نه انکار کړو الا خبردار بود له سمود هلاکت او تبعیدی سمودیان را ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا دا بل دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام خدا د دویمه واد داوی سره دویمه واد داوا نفی د علم غیب د غیر الله نه عالم الغیب الله دی بل څوک په غیب نه پوهیږي نو په دې واقعیا د ابراهیم علی السلام او رسول لوط علی السلام ولقد جاءت رسلنا یقینا راغلیو زمون استاذی فرشتي انساني شکل کې ابراهیم ابراهیم علی السلام ته بالبشرا په زیری د زوی زیری ورکاو د زوی غوسته خو انساني شکل کې ملائک رااله قالو دیوې سلاما پتا سوري سلامي قالا نو پیغمبر مرته سلامون وعلیکم السلام پتا سوري سلامي دا اصل کې واقعا اختصار سره ذکر شي نو دلته محذوب به وسره سوره هجر روباسي د سوره هجر 51 52 آیات چې الته وتویل دي چې زه خو تاسو نو یریدم خوراک ولې نه کوي ځکه هغه زمانہ کې بداوا چې دشمن به قتل پس راغلو نو داغه د کور خوراک به نه کو وای اسنه نمک حرام نشم نمکه وخرم بیا په گزار کوم نو د دغه عرف مطابق دی خوراک نه کوي نو ابراهيم عليه السلام یریدل او ته وی چې زه خود نو یریدم دا ولی خوراک نه کوي قالو نه وته ویلا تخب ما یریګا ان بشکم غور سلنا را لګلی شو اله قوم لوط د قوم لوط د تبای د پاره مونږه فرشتیو انساني شکل کې راغلیو خو راغلی ډیر دی د پاره چې د لوط علی السلام قوم باندې د عذاب اراده ده الله ځکه دا ورسو 27 سپاره کې راشي کړه چې ابراهيم عليه السلام ورته ما خطبکم چې فرشتي یې نو دا دون ډېر سره راغلی یې نه یو ته ویلی وصل کې موږ عذاب لراغلی زیری له خو یو کافی وه خو دا اصل کی عذاب لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط وامراته قائمه خزه ولاړه و د خدمت د پاره دروازه کې ولاړه وکړ ځکه ځامن مامن خو نشتا نو بس خزه وروړي او گیټ کې ولاړه دا د تیرالی او ورکی نو خدمت د پاره ولاړه وا نو فضحکت وی خاندل فبشرنا زیر ورک مونږ دی ته به اسحاق په اسحاق و می ورا اسحاق او رسو اسحاق نه یعقوب په یعقوب نو سی باندې زوی به کیږي اسحاق او داغه زوی به کیږي یعقوب علی السلام خدل تر فضحکت دا په دې وامراته قائمة باندې متفرع نه دی ځکه ولې لېونی وسه چې بلا وجه خاندي نو سورة ذاريات ستائیس به ورپسې وګورئ ترتیب اصل هلته دی چې وامراته قائمة ښځه یې ولاړه وه نو فبشرناها زیر یې مولا ورکړ نو چې ورکړ نو فضحکت وې خاندل دا خندا په دې زیري باندې متفرع ده ترتیب اصل هلته دی قالت یا ویلتنا قالو فرشتو ورته وې اتعجبین من امر الله آیا تاسو تعجب کوئ د الله د حکم نه رحمت الله چې رحمت د الله او برکاتو برکتونه د الله علیکم پتا سو ډیر دی اهل البیت اے د پیغمبر کور والو دا خود نبوت کور دی نو دا سناشنا کارونه کېدل رحمتونه برکتونه راتل دا خود معمول خبره ده ته ولې تعجب کی د انبیو په کورونو کې خو کیږي داسې ناشنا کارونه خرق عادت کارونه اینو بشک الله حمید سائل شی مجید لوی بزرګي او شان والا دی شرافت والا دی وګوره دلته اهل بیت چاته وي د دل اولاد نشته صرف خزیرا ورته سوی وی رحمت الله وبرکاتو علیکم اهل البیت اے د پیغمبر کور والو نه اهل بیت چې دا د پیغمبر خزی ته وي دیو جنا اهل بیت په خزه کې حقیقت ته او په اولاد باندې اطلاق مجازي دی نو شیعاګانو سوکړل اهل بیت صرف فاطمه او حسن حسین کړل او مهات اعتبار وستل موږ که اهل بیت دی نو سر کې امهات اهل بیت دی اهل بیت مونږ امهاتو سره د اولاد د پیغمبر ته وایو شیعاګان صرف اولاد ته وایي هغه صرف فاطمه د فاطمه اولاد ته نو که د عثمان رضی الله عنه دا دارنګ دا ابو العاص نه کم پیدو نه هغه اهل بیت نه غني ولې هم د پیغمبر نو سیدی کړه هغه نه غني او صرف فاطمه د فاطمه اولاد مو وایو اهل بیت چې څنګه حسن حسین او فاطمه دا نو اهل بیت دقسی ام المؤمنین عائشه د امهاتم انه حمید مجید فلما ذهب ابراهیم الرو رو کله چې لاړ د ابراهیم علی السلام نه د غیره هغه فطری وجات هل بشرا او بیان شو تزیره نو یجادلنا باس شروع کو مونږ زره فی قوم لوط په بار د قوم د لوط علی السلام کې دای باره کې باز شروع که سباس دا باز او خبره چې دې کې خو لوط علیہ السلام دې مؤمنان دی او تاسو په عذاب راواله یا داوا ان ابراهیم وجداو چې ابراهیم علیہ السلام له حلیمن رحم کون کې اوه نرم زړه منیب الله ته رجوع کون کې او اکه دا نرم زړی وا نو زکه وی یره دا قوم کې خدن مؤمنان دي مسلمانان نو یا ابراهیم او اے قلنا یا ابراهیم مونږ وته وی ابراهیم علی السلام ارزن هاذا مخواړه ود دینه دا خبره پرې مونږ ته پته ده انه قد جاء امر ربک او یا باس مونږ سره د قوم باره کې کو چې مهلت ولا ورکه یک د میمنی سه نه فرشتو ته دې نه مخ واړوه ځکه مهلت ورکړی شوی ده ډېر انه قد جاء امر ربک یقینا انه شان دا دی قد جاء امر ربک راغلی دی ستا د رب حکم حکم بس اوس فیصله شوی وانهم بشک دوی چې داتیم راضی بدی تعذاب عذاب غیر مردود نه واپس شوی ستا په شفارس تا په شفارس نه واپس کی ولما جات رسولنا لوطا دا بل دلیل نقلی د لوط علیہ السلام دا د دې دویمه او سلورمه داوی سره تعلق لري نفی د علم غیب هم ده او تسلیم د پیغمبر ته لوط علیہ السلام هم فرشتيونه پیژن دي نفی د علم غیب او ورسره تسلیم چې ګور لوط علیہ السلام ته سونه تکلیف ملاو شوه د خو تسلی ساتلې ولما جات رسولنا هر کله چرال زموږ استاد فرشتي لوط علیہ السلام ته سی بهم نو خفه شو پدوی غم جن شو پدوی د دې په دې راتلو وجه سوا ا قوم بد اخلاق او کنه اسلام المنو ته سونه وي وذاق بهم او تنگ شو تنگ شو د دوی د وجنه زرا سینا سینه تنگ شو دا کنایه د سینې تنگې دي یعنی اغا وزاق بهم زرا تنگ شو په د باندې پخته پخته په تنگ شي منه پخته چې دا زرا بندي شي نو سینه تنگ شي زرا پخته ته وي یا سنگل ته وي نو تنگ شو په دی باندې سینا چې دا هسې نه دوی زما دې مېلمنو ته څونه وایي وقال وی وی هاذا یوم نصیب دا ورځ د ډیره سخته دا خو سخته ورځ ده دا ظالمانه سنرانی شي او زما ملمنونو مطالبهونه کی ای په دغه مرز کې مبتلو وجاو قوم راغه د ته د قوم یحرعون الیه چې راز غلول شد طرف ته چا راز غلو شیطان او شهوت او دیشي خبر شو چې لوط علی السلام کرم المال راغلی دی دا بد اخلاقو بد اخلاقی به کوله نو چې ملما بچر تراغ نه به من پر خو ظالمان ومن قبلو د دین مخ کې قانون دی عملونه سیئات عمل کو بد بد عمل بد عملونه کول ډیر بد عملونه سو یا عملونه سیئات امرت پرستی بد فعلی دارنګ بل مېلمانه تنګول، بل کاڼي ايشتل، بل لار شوکول، دا ټول مرضونه په کې، يعملون السيئات، قال وی وی يا قوم پيغمبر ورته وی دوی رالل مونږ ته دا مېلمانه را پرېدا قالو ورته پيغمبر يا قوم اے زما قوم هاولای بناتی دا خو بدبخت غنده خلکو نو د غنده سړی ذهن غندای نو اغا بل باندې دغه سي غلط ګمان کوي وګوره مونږ منې کوي او الکان ول راغلی نوذ بالله نو مونږ له امر واسه قال غورته یا قوم زما قومه هاولای بناتی دا زما لونه دي هن اطهر لكم دا پاکی دي حلالي تاسو د پاره خپل لونه پیش کړي خپل لونه چرته سړی پیش کوي او ولې سړی پیش کوي غلطه خبره اصل کې دا ده هاولای بناتی دا زما د قوم جنکې دي هن اطهر لكم اتا صلح حلال دي نو نکاح وسره وکي ظالمانو په دې کلی وطن کې جنکې شتا ای سره حلال نکاح وکي خپل ضرورت په شرعي طریقه پوره کوي فتق الله د الله نه ويریږي د امرت پرستی پرې ده ولا تخزونی ما مغم جنکوي فی زی فی زما د ملمنو بارکه ما مشر موي الیس منکم رجل رشید آی نشته پتا اوس کې وسړی و خيار یا حق پرس چې تاسو منی کی قالو دی لقد علمتا وتویسا تزمون مرس خو معلوم دی که قالو دیو لقد علمت یقینا ته پوی چې مالنا نشته مولا فی بناتک ستا په دې قوم په جنکو کې من حق حق څه مطلب حق خواهش خواهش نش مون د جنکو خواهش نه کوم دغه خواهش وینک بشکته چې لتعلم ته پویږي مانوري چې زمون سیرا ده قالا پیغمبر ورته وی لو ان لی بكم قوه زکه غریب یوازې له ټول قوم راغله قالو وی پیغمبر لو ان لی بكم قوه کچرتوي مالا ستاسو په مقابله کې قوتن مټه او قوم قوم مې نشه ځکه دا قوم نه دی بار نه ولا راغلی او آوی الی رکن شدید یا راغلی وې پنا مې اغسته وې الی رکن شدید یو جماعت مضبوط تا یا را سره قوم مټه مضبوطی وي او یارا سره یو مضبوط جماعت وي نو ما بتاو سره کتلیو څه مطلب جهاد به مې د سره کړو دا مطلب او جهاد کول نه شم په یوازې کیږي نه نو او دعوت خو مې کړی نو لوط علیہ السلام زکه ویلی زکه نبی علیہ السلام وی چې رحم الله لوطا الله دې په لوط علیہ السلام رحم وکي افرین او شاباز څنګه د منکر رد کو او دلته د جهاد یو چې دینو خواهش کړي چې ارمان مضبوط وې کنه ما تاسو سره جهاد کو تاسو باندې جهاد روا ده نو دینه بعد بیا الله پاک کمزوري قوم کې پیغمبر نه را لګره قوم بیا مضبوط قالو دی ویالو ته لوط علیہ السلام ان رسول ربک دی فرشتو وته ځکه دا حالت چولید کنه چې پیغمبر خو ډیر په تکلیف کو نه وته مخه پکېګا دی رانیزي شو موږ ته چلو خو قالو دی ویالو ته لوط علیہ السلام ان رسول ربک مونږه استاجی دربستو لن یسلو الیک دوی نشی رسیدې تا ته په تکلیف اس نشی کول او حکم دا دی دی باندې عذاب دی فاسر بیاهلک بقتی من الليل تر شپې شپې ځه بس فرشتي جبريل یو وزره دا سکړه چې دا سیواله ټول خو غورځو وړاندې پرات نو وړاندې پریوتل لکه سوره قمر کې برائش نو دوی مونږه استاذی رب سه ونشي رسیدې تا ته پیس تکلیف بوزا خپل تابعدار د بقته من الليل په یو صد شپې کې د شپې شپې وزه ځکه آخر وخت کې سار کې به پیازاب راځي ولا یلتفت منکم احد او ندی ګوري او تن پتاسو کې شاته الا امراتک الا استثناء ده د دې مخ کې به اسر کنه ده فاسر به اهلک بوزا الا امراتک مگر خزه بده نه بوزه امنافقه ده انه شان ده ده مصیبها رسی بده تما اصابهم اغا عذاب چې قوم ته رسی انما ایدهم الصبح یقینا وخت د لوز د عذاب سبا ده سبا سبا برازي الیس الصبح بقریب او ولنه دا سبا قریب سو قریب دی نږدې برش فلما جاء امرنا کله چراغه زموږه حکم د عذاب جالنا عالیها وګرځو موږ د دې کلی ابره طرف سافل حالاندې بره کول ټیکو او په دغه وخت کې وام ترنا لها اورو موږ په دی باندې داوو حالیه کا دا سره کله چې راغې زمو حکم او ګرځو مونږه اوچت طرف د کلی صاف الها لاندې په داسې حال کې چې وام تر نه له هجاره راولور په مونږ په دی باندې کانی من سجیل د کوت کانونه په اور باندې دا پخښونه کوت کانه اور باندې پوش د اور سری بګي او منزود پی در پی متواتر متواتر را روان یعنی اوم دا کله داسې اوچتای او اوم په ورسره د کانو باران دی ځکه چې الټه کینو چې بیا کانو باران کی خنا خلان دی پټ شو غو باندې بارانو نشو داسې دی بوتلو بوتلو کې په بارانو مسومتن عند عند ربک مسومتن معلوم د هر کس د پاره اند ربک استا د رب د طرفنا دار چا خپل کانه په سر را پریوت وما هيا او نو دا کانی من الظالمین د مشرکانو نه ببعید لري بلکې په سر را پریوتل یو معنا دویما وما هيا ندی دا کلی د قوم لوط من الظالمین د مکه والو نه ببعید سلری د چې شام تزي